د خپل وس مطابق به په ماتحتو باندې خرچه کوي دویم کتب علیکم القتال د دین استنباطن راوتا چې د کور مشر با مدافعت کوونکی بهادر او شجاع وي دریم کور معاشره کې ژوند تېلی نو حالاتو ته به ګورې کار به کې او طریقه د احترام د اوقات مقدسه نو اوس په دې آیت نمبر 219 کې مسله د خمر او میسر شراب او جواری دې څه مطلب مطلب دا دی کور او معاشره کې ژوند تیرې نو رزق خوراک سکاک با حلالی د آمدن ذریعہ به حلالی د آمدن ذریعہ به حلالی خوراک سکاک رزق به حلالی په دې باندې به تور مثال د شرابو او د جواره ذکر کوي شراب حرام خوراک او سکاک ده او میسر حرام ذریعہ د آمدن نو خمر او میسر مسله د معاشري کور سره په دې طریقه ولګي چې رزق کسب حلال او ذریعہ د رزق ابا حلالي خوراک سکاک بم حرام ني لکه شراب دینه بزان سات آمدن ذریعہ بم حرام ني لکه جواری کسب به حلال محرمات او حرام نه بزان ساتي یسلونک تپوس کوي ستان عن الخمر والمیسر په بار د سکلو د شرابو کې والمیسر او په کولو د جواره کې دا څنګه دي دا ولی کسب حلال که حلال ذریعه د رزق او حرام نه ځان ساتل زکه د حرام رزق خوراک سکاک اثری د انسان په ژوند کور باندې اثری دارنګ زندګۍ باندې اثری معاشره باندې اثری کم کور کې حرام آمدنی حرام خوراک سکاکی نو هغه کور د امن او امان نی اکی مسلې ډیری د حرامو اثر پکې نحوستي، کومه معاشره کې حرامي خوراک څښاک حرام ذریعه امدني نو هغه معاشره هم پر امن نه وي، په هغې کې مسلې ډېرې نو تپوس د شرابو جوارۍ باره کې کوي دا څنګه دی؟ قل ووایه د پیغمبره فیهما په دې دواړو کې اسم، ګناه د کبیر ډېره لویه وه، منافع، خو څه لږې غونتې ظاهري فایدې هم شته للناس خلکو له. ظاهري فایده دا ښکاري، شراب وڅکي نو ځان و تاسې داسې تورزن او بادر او داسې تکړه تکړه ښکاري، عارضي. دا رنګ دویم میسر جواري، دا د عمداً اسانه ذریعه ده، بس په جوارۍ په یو دو باندې ډېرې پیسې په یو ځای وګټه. نو ظاهري فائده خو ده خو اسمهما فيهما اسم کبير و اسمهما او ګناه د دې دواړو اکبر من نفعهما دا ډېر لوی ده د فائدې نه د فائدې نه ګناه ډېر ده نو د یو قاعده بیان کړه کنه چې دفدا یا دا د نقصان د دې ډیرو فائده د هغه سم معمولی غونته وا نو هغه معمولی فائده د بجنه ډیر نقصان مو پورته کا و اسمهما اکبر من نفهما شراب او حرمت دا تدریجن راغلو وجداوا دا خلق فی طعم الرضاعه دا عادت نه ده دا د ماشوم د پيونه پر اکول تینه پر اکول نوم ګران کار ولی ماشوم عادت شي نو چې مور د تینه پر کوي کټ کوي نو سونه جاړي ګران کاری په ډیر ګرانه طریقې د غینه واړی نو دغه رنگ نشه چې دا د دین اوړېدل خدای نم ګران کار سړي ټول عمر نشه کړي نسواری کړي چرته پرید دا رنګ چرس کیه بیا چرته پریز نشې نه وړېدل ګران کارو نو شرابونم نو الله رب العزت د دې حرمت تدریجن راوس تدریجن داسې چې دلته وتوي س ظاهري فائدې وي خو اسم اکبر من نفهما حرمت حکم لا نه دراغ دی ولا ذهن کې د دې بدیت چوم ذهن ولا تیاری دویم بیا حکم سورت نساء کې راغې تریادی سایات الته وی چې د مانزه په حالت عبادت حالت کې مسکه لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا نو سلګ وختي پابندي پی راوځه چې سلګ وخت په او داسي نشي سړی عادتي سړی چې عادت نه اړه نو په یو ځای په نشي پابندي لګولې نو سلګ لګاوه په لګې ځالکه ټوله پرې داسې کوا نیم روزه نسواره چو نیم ماچ داسې نو ورور ورور و عادت شي نو دقه سي شریعت وسره وکړل چې د مانزه په وخت کې مسکه نو بیا وروستو سورته مائده 90 آیات کې حرمت راغې فشتنیبوه بس اوس ځان بند نو تدریجن حرمت راغله نو دا بالکل هغه ابتدایي وخت دی ځکه صرف بدیت ولا ذهن کې چې اسمها بر من نفهمه او زموږ دین کې په دې تقنین او تشریع کې تدریج دی زمون شریعت کې دا داسې داسې په تدریج سره ارس کی احکام دا یو قاعده ده بیا ده فقه اصول فقه ويسالونك ماذا ينفقون دا تتمه دا اولنی قانون ده دا سزا له مستقل قانون حکم نه ده دا غا قل ورته وی پیغمبر الافا زیاتی خرج کئ دا مفسرین دا زیاتی څه مطلب زیاتی د ضرورتو نه چې زیاتی شي دو شی نه کنه یو ضرورتي دویم خواهشات اسلام وای ضرورت پورا کا خواهشات پرې مغرب سوی دای نظریه صدا او خواهشات هم پورا کئ نو خواهشات او غفرس دومره وګد دی چې بیا پوره کیږي نه نو دای د پاره به سود کوي د پاره به رشوت لري هغه د پاره به حرام کوي خبر اصل دی نو ضرورت نو چې کله ستا ضرورت پوره شو او بیا د سرسپاتی شو نو هغه خرج کا نو د ضرورت او خواهشات په دې تقسیم کې او په دې دغه کې تقسیم او د دې په دې ترتیب کې به بیا زیاتی کیږي خواهشات پرې دي ضرورت پوره کی سنا سره پاتې شي او دویمه معنی شیخ القران رحم الله کوي قل ورته پیغمبر العافا ځان نه زیاتی کې ځکه وی زیاتی کیږي نه نو چې کله خواهشات شي به خو نه زیاتی کیږي کنه نو زیاتی کې او یا مو وایو ک زیاتی خرج کې نو مطلب به زیاتی سي د ضرورتو نه زیاتی ا خرج کې دا به څنګه خرج کیږي زیاتی کې به څنګه خل العاف ځان نه زیاتی کا ځان نه به څنګه زیاتی کوي مثلا یو سړی دی هغه کورته مثلا روزانه غوخه راوړي نو د روزانه په ځای باندې سکا یو ورځ پکې چوټي کا نو دا وخت پیسې د الله په دین بغریب مسکینو لګا مثلا یو سړی دی روزانه فروټ کور ته وروړي نو یو ورځ به کې فروټ مروړه نو دا د الله په دین او غریب لګوا یو سړی سره 100 روپۍ دی په دې سلو کې د نن خپل کار پسو کی په 90 او چلی او د لس پکې د الله په نام ورکی دې توي زیاتی کول قل ورته پیغمبر الافا ځان نه زیاتی کې او هغه لګوي دا به سوسول شو ځان نه به زیاتی کې دوی څه خرج کو بس دا اصول ځان نه زیاتی کوا اله به انفاق کی دا انفاق ولی نه کیږي بخل کنجوسی ولی راځي مونږ په دې اصول عمل نه کړي یا د ضرورت او خواهشات والا چې ضرورت پوره کوا خواهش پرې دا زیاتی کیږي با او یاداله چې ځان نه زیاتی کا پزور سلو کې لسو باس زرو کې سلو باس نو په دې طریقه باندې با زیاتی کیږي او هغه په دین لګي کذالک هم دارنګ یبین الله بیان الله لکم تاسو آیات خپل احکام انتظامیه احکام انتظامی دي کړه لعلکم دې د پاره ته تفکرون چې تاسو سوچ فکر وکړئ په دنیا په فائدې د دنیا او آخرت او آخرت کې چې په دې انفاق کولو کې ستاسو خرج کولو کې د دنیا فائدہ هم ده په مال کې به خیر برکت راځي ولآخر او آخرت کې هم الله رب العزت اجر درکړي دنیا آخرت دواړه فائدہ او د دنیا فائدہ دام ده چې دا سخی سړی منفق سړی د خلکو خوخي او بخیل کنجوز د خلکو بدی شي کو نور سني کنزل خو د دلا داسې داسې نو دا وای د دنیا فائدہ به خلک بدی نه کنزي په دنیا ولاخ ويسلونک عن الیتاما پنځم قانون اصلاح الیتاما دام د دا تدبیر منزل د دا کور او دارنګ د دا معاشره مسله ده کنه کور کې کله یتیمی دا خیال وساته کله معاشره گاون کې خاندان کې یتیمی دا خیال ساته زکه دلته یتیم ذکر ک خو اصل کې مراد د دینه هر غسوک دی چې په معاشره کې په معاشي دوړ کې شاته پاتې شي وي بے کسا بے وسه خلق د معاشره کونډه رونډه غریب مسکین معذور نو یتیم په تورې مثال په یتیم شو قرآن کې دا کاری چې د اصولي او قانوني خبره کوي خو به تور مثال په یو پیش کې لکه قصاص باره کې مونږ ویلیو نو دلته هم داسې شو د معاشره غریب سماج دای سره تعاون وکړي علاوه کور او معاشره سمي کور کې د یتیم دی کونډه رونډه غریب دی په معاشره کې دی گاون کې دی نو دغی سره خیر خواهی وکه ویسلونک تپوس کایستانه عن الیتاما په بار د یتیمانانو کې چې د دوی مال سره سوکو دا مطلب مال سره سوکو دغه د یتیم سرپرستی مال وته پاتش نو د مال سره بوله سکه دا به ته بس خوري پس چل نه نه قل وای ورته پیغمبر اصلاح لهم خیر خوئی لټول د دوی خیرون دا غره خکار ده د دې خیر خوای خیر خوای ولټوي دا مال ولا ضایع کوا ما دا مال ولا سم ځای کې ولګوا محفوظ کا وین تخالطوهم کچره تاسو دوی ځان سره شریکوي نو په اخوانکم پستا سرونو دی اجازه ته شریک کا پسکه کاروبار کې یا خوراک کې دواړه صورت دي یتیم کور کې دی دا خپل مدن مطلب داغه په سکه سوته وي وړه شبکه چي کندو اکه خدانه چی کنه وړم پکې چی خمباغ خو کې بغنی زبر حال وړې پراته دي ها او تا سره کور کې شریک دی اغله بزان لپخه ولې چی اسنه داغه ځای نشي ته ونه خوري نو اصولی طریقه خدا دا چې هغه له خپل په خې چې سونه ضرورت ته ځان له خپل او که سړی وي یره دا خو ګران کار دی دوا خزوي دوزه بوړاغه غم نو یې خبیا داسې وکې ان تخالطوهم ځان سره شریک کې خو سمره دومره چې مطلب دا غ سیر وړلګي نو سیر براله اسنه سیر لګي او ته یو نیم سیر رااله په باندې سیر رااله ولی ویل والله یعلم المفسد من المصلح الله پیچي نو خیال کوا وین تو خالتون په اخوانو خوراک سکا کې ځان سره شریکه خو دا د چې یعلم المفسد من المصلح دویم کاروبار کې شریک دی داغه مثلا کاروبار دی او ستا خپلم دی نو هغه به څنګه سماله ستا خپلم دی غم دی ګرانیږي نو ایزف ان تخالطوهم ځان سره شریک داغه دکان او ستا دکانو او استقبل دکان کې کینه کدا هغه کې کینه نو دا دوړ دکانونه یو خو لیکن حساب ساته ځکه والله یعلم المفسد من المصلح الله ته پتا ده والله والا یعلم المفسد پی جنی فساد کوونکی روانه کوونکی المصلحه د اصلاح کوونکی نه خیر خوانه نه الله ته پتا ده ولو شاء الله که چره خو خوي الله نو لعنتکم تاسو مشقت کې اچولې وې سختی به سر کړې وې جن ځان ځان لوي ولا کې په خلیبم شریک ني او دارن کاروبار هم شریک نینو لوی تکلیف بو حرج بو ان الله بشک الله عزیز زور ور او حکیم حکمت والا ده ولا تنکه المشرکات حتا یؤمننا شپغم حکم دا تدبیری منزل د کور عائلی مسائل او د معاشره اغا نهی عن نکای اهل الشرک معاشره کې جون تیرې کور کې نو اهل شرک سر بنکانی ځکه د اهل شرک نکاح دا معاشره خرابې کور خرابې اهل شرک سر بنکانی یا نهیان مجانست الاغیار معاشره کې جون تیرې نو د غلط خلکو سره به مرګرتیا نه کې ځکه د غلط خلکو مرګرتیا او تعلق معاشره تباہ کی غلطو خلکو سره د ناس تا پاس تا تعلق ده نو ستا کور به خرابېږي معاشره به خرابېږي او دانه کې به بطور مثال وي چې مرګرتیا به د غلطو سره نه کوي نو یې نکاح خو ډېره غټه مرګرتیا ده کنه د ورځ ونه ده د عمر سودا ده نو پای کې غلطو خلکو سره نکاح نه کوي لکه اهل شرک اهل شرک سر باندې کانی ولا تن ولا تن کې المشرکات او نکاح مکوي مشرکانو خزو سره حتا یؤمن تر دې چې ایمان وروړي ولامت مؤمنه نو یو وینځه غلامه مؤمنه خیرون غره ده من مشرکتن د مشرک آزاد نه مشرک آزاد حرینه ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې چي تاسو لرا داغي مال او جمال مال او جمال تاسو تعجب کې چي مال ډېر دی حسن ډېر دی خدا مشرک نو سپکه ولا تنکه المشرکین او پنیکام ورکوي خور لور مشرکانو ته خور لور و مشرک ته نه ورکي حتی تر دې پورې یومینو چې ایمان راولړي والعبد مؤمن یو غلام نوکر مؤمن خیر غره دی من مشرکین د مشرک آزاد نه ولو عجبکم اگر که تعجب کې چې تاسو لراغه مال او جمال او عہده اولائکا علت سره وجدارا اولائکا دا کسان یدون النار خلق را بری اور ته پدې شرک سره دا تا شرک اور ته بوزي خزا پس خاون کله کله چې د معاصر شي او د خاون تاثیر خو په خزه باندې بیا ډیر زیاتی ناسه نه مشرق خاون د خزه به مشرقه کړي مشرقه خزه دا د به متاثر شي دی به ځان سره مشرک کړي دا سم کوي والله والله يدو رابلی تاسو په دې حکم سره رابلی تاسو په دې حکم چې مشرک سر بنکانی ال الجنت جنت والمغفرت او مغفرت تا باذنه په خپل حکم یا په خپل توفیق ويبين آیاتی او بیانې الله خپل احکام انتظامیه لناس خلق تعالی دې د پاره یتذکرون چې دا خلق پکې سوچ فکر کوي او عمل کوي راوي سوچ فکر کوي او عمل کوي راوي دلته دا خو یو حکم چې اهل شرک سره بنی کانی په دې کور او معاشره خرابي څنګه خرابي یو خو قران اثر وې چې د یو بل اثر د خزه خاون په یو بل کیږي نو سینا د شرک اثر واخلي او دا سیو شي دنیا کې چې مشرک لې ورکی نو خزه مشرک شي داسې لکه خلکی قادیانیان نه ګوري د عوام صرف مال دولت او حدود ته ګوري نو مسلمانه خزه قادیانی لور کی مسلمانه خزه شیعه لور کی نام بیا شیعه شي مسلمانه خزه چې دینو معاهده بریلی لور کی نو غمزان سره بریلی کی ایمان نه اخلاص کی نو دا نقصان یا دلته خیال شرک وې بی دین لې ورکی نام بیا ځان سره بی دین کی او د خاون اثر په خزه باندې ډیر زیاتی نو دا نقصان کوي دا سی دا د بر طرفونو ته بعض اوقات دا هنګو او دا رنگ بره پاړه چینار او دا دلته شیعگان سنیان یو ځای وسی کنه اکثر دا سی واقعیت دا مخ کې به مونږ سره یو حاجی صاحب کې ناسو وفات شوی دا د دې بر درګونو ناغه یو ورځ درس کې ما ته وی چې زموږه طرفونو ته مخ کې اوس خورا خلک خوشو شیعه سنی دې مسلو کې لګ پوي شو مخکې خو بالکل وی دی یو بل سر نکاګانې ډېری سنیانې خزې شیګانو کروا دي شي اشیاګانش دا مسئله دغه رنگ بریلیانو کرے ورکی نو بیا بس بریلیش دا هری امخ کې د زر مومن په خوا بچاپ کې د کراچۍ نه پای کې د یو جینې مضمون راغلو او هغه ډیر دردمن مضمون لیکلو چې د الله د پاره د والدین ولدا پکار دی چې د لور په نکاح کې کم از کم د ایمان او عقیده شي ته خګوري کنه دی د فرق نه خپل کیسه لیکلې چې زه خپل زه دیوبندی فکر والم خو بریلیانو لې ور کړم مور پلار نو زما زندگی ډیره تنګ ده ځکه ازموږه کابرینو ته زما د قصه کنزل کوي بدره دی وای د شرک کارونه کوي زما وس نشتا زما زندگی تنګ نو دا سی بیا نو نقصان دا دی چې والله يدعو الى الجنه او دوی سکه ولاکه يدون الى النار بل نقصان دا دی چې مشرک سره نکاح وشوا نو هغه اولاد چې کم پیدا شو په اولاد به اثري هغه اولاد به بیا اهل شرک نو معاشره ته نقصان وش مسلمان نسل د شرک په زولای کې واچول شي نو دا نقصانات دي دی وجنه دا با ورکول ني معاشره په خرابې ده دلته خې شرک وې مشرک سر باندې کانی او حدیث کې بیا تفصیل کړي مشکات امر نقل کړي روایت ابو هريره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام فرمایلی تنکه المرأه لاربعین خذ سره نکاح په سلور بنیادونو کې لمالها ولحسبها ولجمالها مال د وجه مال ډیر دی یا لحسبها خاندان یو چته ولجمالها حسن دی او سلورم ولی دینها د دین په بنیاد کې دا سلور معیارونه دي دنیا کې سو کې په مال ور کوي سو کې په نسب سو کې په حسن او سو کې په دین نو فسفر بذات دین تربت یداک صحابي ته وي ځان په دې دیندارې کامیاب دین معیار کې دا نور شي نه پکې قتل منی نه دي چې سړی دې نه ګوري خواول دي دین معیار کې بیا دې پکې دا موري کدا ودام خه خبره ده او کداغه پکې نه وانو زه دین خوشته کنه هغه چرته دل نه دي خو معیار واسل دینی نو نبی عليه السلام دقه ته کامیابی وې دینداری دی وکتیش ایمان عقیده عمل اخلاق دې ته قتل غواړي او دغه رنگ بل روایت کې راځي نبی علی السلام وای چې دنیا کلها متاع وخير متاع الدنيا المرأه الصالحه دنیا ټوله متاع متاع دا متاع سمنه ارزي فائدہ دا ارزي سم پکې همیشه ندي خو لیکن په دې دنیا په دې اشیاو کې دې فایده منو شینو کې چې سړی ته عارضی فایده الی نو وخیر متاع دنیا مر المرأت الصالحه بهتره متاع بیا اغا نیکه خزرا زکا چې دا سړی سره ټولو مری نو بس کنه کنوا بد اخلاقه بدخویه بی دینه و ټول عمر زندگی به ټینشن او پریشانه او لوی مسله خدای کله به خلاصېږم دی او چې کله دیندار وا با اخلاق با حیا وا نو کور دنیا کې جنت شي او کني نو بیا کور سي دنیا کې جهنم جوړ شي دیو جن دا بنیادی خبره بهرحال خاص شرک ستوي نو مون یو عبارت ویلې مو او د موزه القرآن والا وی اګر شاه صاحب وی شاه عبدالقادر دهلوی وی اګر مرد نه یا عورت نه شرک کیا اس کا نکاح ټوټ ګیا شرک سره نکاح ماتی وی شرک یې ہے کہ الله کی صفت کسی اور میں جانے د الله صفت بل چا کې وګڼل شي بل دا خدای توب صفت ورکړي شي وای مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے سم مطلب عالم الغیب گنی دا شرک دے دارنگ اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے اچھے س کولغواڑی کولیش مطلب متصرف ہم دے یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے زمو خ... نفع نقصان داغه پلاس کې دی اور یه که الله کی تعظیم کسی اور پر خرچ کره یا دا د الله والا تعظیم بل لو کی مثلا کسی چیز کو سجده کره سجده رکو عبادت ته بلو کی دا هم شرک ده اور اس سے حاجت طلب کره اس کو مختار جان کر یا په حاجاتو کې ته حاجت غواړي وي دی ورکولی شي نو دا ټول شرک شو وګوره شرک فی الدعاء شرک فی العبادت علم غیب تصرف دا ټول وای دا شرک دی نو چې دا سوکو کې نس شي ها نکاح ماتي کې دا شرک شرک تعریف کړي د شاز یسالونک عن المحیز قل هو اذن فاتزل النساء فی المحیز اوم حکم د معاشره او د کور د اصلاح لپاره مسله د حیض خو دلته ته حکم سره جوړیږي نهي عن افعال الممنوعه نهي عن افعال ممنوعه ممنوعه چې معاشره کې ژوند تیرې کنه کور کې ژوند تیرې نو ممنوع غلط کارونه بس مکوي اسانه خبره ده کور کې غلط کار مکو بار غلط کار مکو غلط کار سره کور او معاشره خرابيږي اوس غلط وګد فرست نو خو چې غلط ته ها شرعن غلط ته عقلا عرفا غلط ته دا مکو بس بچ دا نه کې خبره سمش مسلې سره جوړي کوروانيږي په دې غلط کار کې کوروانج بار معاشره په دې خرابيږي غلط کار کې او غلط یا شرعن غلطي یا عقلا غلطی یا عرفا غلطی کنه بس د معیار دی عقل کې د عقل خلاف دی د شرع خلاف دی یا د عرف خلاف دی بس دا غلط کار دی دا مکو خبره به سمای نو غلط کارونه نو په غلط کارونو کې دلته مثال سوی لکه حیز حالت حیز کې جما دا وس غلط کار شو دا شرعا ممنوع کار دی نو داسې کارونه مکوه دې سره کور وانیږي نو دې سره څنګه کور وانیږي ځکه دا خو قران وای قل هو اذن دا بیماری او ګندګی ده نو په دې حالت کې نزدېکت کې نفرت پیدا شي نو کور وان شو خبره خراب شي ويسلونک تپوس کیستانا نل محیز په بارا د حیث کې یعنی عن المحیز تپوس کې استانه په بارا د حیث کې د جما کولونه چې د کې بسنګي قل ورته پیغمبر هو ازن دا یو بیماری ده نو فاتزل النساء جدا شه د خزونه فی المحیز په حالت حیث کې حیث کې جدا شه څه مطلب نور نزدېکت خو منې نه و خوراک سکاک ناستا پاستا خبرې اترې صرف هغه مخصوص فعل منې نو فعل محیز زید حیث کی جدا شي دا اصل کې يهود او نصاراو کې دا شیو چې يهود او نصارا په دې کې اعلی طرفه نقیز وخه اعلی طرفه نقیز بالکل یو بل اپوزټ روان خلاف دیسه چل کاو یهودو با بالکل دیکی وسرا خبره اترم نه کوله لاس به من نږدې کاو بلکې جدا بش خزه به جدا کړ بس دې سربا لکه میل ملاب ختم او نه ساراو په دغه حالت کې چې دینو ام بستری کوله نالا طرفه نقیز دواړه اسلام راغې د اعتدال خبره وکړه اسلام وای نور سمنی نه دی خو فاتزل النساء فی المحیز زید حیز دقه دغه نه جدا شي نور نه نور جدای نه د مراد حدیث کې راتلل دوی بداوی يهودو چې په دې حالت کې سړی یو ځای شي نو بچی چې پیدا کیږي سړي ابا سترګو باندې کاڼه او کګو سترګو والا پیدا کی اور بای نو نبی علیہ السلام قران حکم راغې جدا شې خو لیکن صرف فی المحیز دغه ځای کې صرف جدا شي او نبی علیہ السلام تفصیل وکړو چې ګوره يهود داسې کوي د غلط خیال لې دا خبره غلطه ده دا نه چې بچي به داسې پیدا کی خدا دا هو اذن بس بیماری ده دی کی جدا کېدل پکار دی ها صحابي وتوی یا رسول الله صحابه کرامو چې ورل چې يهود خدا سي کوي نو صحابي وتوی او صحابي رسول الله د يهودو خلاف نه کو سم خلاف نه کو چې بس مونږ به کې ملاوي ګو نبی عليه السلام نه نه دا جذباتي فیصله یې کړ چری خلاف کو نو راشه بس شریعت حدودم پارک کا نبی علیہ السلام وینا صرف دا دا چې دغه خصوصي تعلق به بند ولا تقربوهن منی زکیږي د خود تا حتا تر دې پورې یا طهرن چې پاکی شي چې القرآن رحم الله یو ځای کې وای وای مردان کې می درس کو په خوا شیل با داسې ګرځېدو په دې کلو اول اول وخت کې درس ویلته می درس کو نو دا سره بعد سمولیانو ناس یو مولا ماته وای چې دا ته کله نه معتزلی شوې وزه مې ګر معتزلی او ډیر حاضر جوابو دی مورته کله چې تاسو حیزې شوې وای چې څه وې قران وای کنه پاته چې نساء په لوایس ما اعتزال کړی دا تاسو کې ایز راغله د بدعاتو فاتزل النساء فی المحید ولا تقربوهن او منی زیکیږي د خزو ته حتا یطهرن ته دې پوری چې پاکی شي انقطاع دم مراد انقطاع دم راشي فایزا تطهرنا کله چې خې پاکی شي من غسل مو کې نفاتوهن راتل کوي د خزو ته من حيث دا غزين امرکم الله چې حکم او اجازه د تکړه د الله حکم اجازه زې رستو راضی کنه نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم حرس ترات لغواړي نو من حيث امرکم الله او هغه بیا دا حدیث کې هم راغلی تفصیلی دی فاتوهن من حيث امرکم الله رات لکوي دی خزو ته او یاد ادا حتا یطهرن فیزا تطهرنا تاسو نوروار کې ویری دي کنه سره د اخرت ها په شد سره ده او بغیر د شد نم ده نو یا حمل کیږي په سبا نه په کم مدت باندې او کله په اکثر مدت باندې حتا یا تورم فیضا تطهرنا نو هغه مدتونو ته اشاره کم مدت باندې وینه ودرې د نو بیا به سره غسل کول غواړي او که اکثر مدت باندې نو بیا د غسل ضرورت نه فاتو د حوزه ضرورت د جما د پاره ني اصل خو د حیض نه خو بکای خو د دواړو نو بیا په یو ځای غسل وکي فاتوهن من حيث امركم الله راتل کوي د خزو دا غزين چې اجازه ده ته الله کړی دا او ان الله بشک الله يحب التوابين خوخی توبه کوونکی و يحب المتطهرين او خوخی پاکي کوونکی مخکې څه کوتاهي شوي نو د هغې توبه وباسئ او دویم پاکۍ والا الله خوښوي نو مطلب په حالت حیض کې یو ځای کېدل دا د پاکۍ نه خلاف دي ګندګي ده یا دا ده چې بیماري ختمه شوه نو پاکي پکار ده الله پاکۍ والا خوښوي نساؤکم حرث لکم نو ما سه جما نیک اولاد دی وقدموا لانفسکم یا طریقه پکې د مخ کې کې د نساکم حرس لکم حرس لفظ نه معلومی نو طریقه اتیان یا مقصد جما دا خی او وګوره قانون طریقه مخودل شوه عائلی مسله شو کن او کو عام کې نو دا د وقدمو لانفسکم واتقوا الله څه مطلب دنیا کې کور کې ژوند تیرې نو هر کار د الله د رضا د پاره کوا نو دا رنگ دا جمام بستریم سه وقدمو لانفسکم واتقوا الله دا الله رضا دا وی اولاد وی د پیغمبر امت زیات نساؤکم حرس لکم نو مقصد جما سره او نکاح سره هغه حدیث کې راتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو تزوج الودود الولود تزوج الولود الودود ابو داود روایت نکاح کوي د داسې خزو سره الودود او الولود الودود میننا کې والولود چې بچی وروړي دا سه خود سره نه کاو کې د دې څه پته لګي نو د خاندان نه پته لګي کنه خاندان نه پته لګي ولی فإني متکاسر بكم الامم يوم القيامه ځکه قیامت کې به زه پتا سو باندې په نورو متونو فخر کوم چې ډیر به یې ډیر به او دي سوي منصوبه بندې والا وی بچې دوه اچې پیغمبر وای زو بتا سو باندې فخر کوم چې ډیر وي او دوی نه بس چھوٹا خاندانو زندگی آسان انی متکاثر بكم الامم یوم القیامه نو دغه مقصد ش د پیغمبر امت نساکم حرس لکم دا خزی چی دی دا زید فصل ستاسو ده زید فصل زید فصل ولی وی روح المانی لیکلی په حذف د مذاب سره ده نساوکم حرس لکم دا خزه پټه او فصل له تاسو منه زید فصل اے موزه حرثکم موزه حرسکم موزه حرس زید فصل له لکه مطلب څنګه چې پټی کې تخم وکړلې شي او غینه فصل کی نو دغه رنگ دا دا چې په دې نږدې کت او دارنګ نزیکت سره ګویا کې تخم ریزی وشوه په دې منه تخم ریزی وشو دا غین اولاد پیدا شو خو فاتو حرسکم راتل کوي د خپل زید فصل ته ان شیتم په کومه طریقه چې تاسو خوخی ان د کیفیت د پاره امام راغبم په دې باندې باس کړی دی چې ان دا چې ده د صد پار راځي نو دا د کیفیت د پار راځي وای ان ها لکه وی قران کې بل ځای ناراضي چې ان لک هاذا ان لک هاذا مریم ته ویلو کنه زکریا علی السلام وی مراد ته سو اے من اين و کیفا من اين و کیفا نو کیفیت مرادي ان د کیفیت طرف نه خي طرف خې مخ کیوي من حيث امركم الله هغه امرکم الله د مخکې طرف دی دلته ان شیتم کیفیت ته کیفیت ناستا ولاړم لاستا ان شیتم په کومه طریقه چې تاسو خوخی او نور زه خو معلومو ازه سو امخ کې طرفو او شاته طرف چي ده هغه موزه حرس نه ده بلکې هغه موزه الفرس ده او د ګندګۍ ځای دی دا هر ځای چې د مخکې طرف دی نو هغه معلوم شو وقدموا لانفسکم او مخکې کې د خپل ځانونو لپاره څه خیر او فایده یا وړاندېوالې کې د خپل ځانونو لپاره د نیک اولاد الله نه نیک اولاد غواړي چې نیک اولاد راکړي او هغه مسنون دعاګانی دي او اتقوا الله او یریږي د الله نه او علم پوه شي چې انکم بشک تاسو ملاقوه ملاقات به الله سره کیږي نو د دې قوانینو خلاف مکوي وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته چې دا کا دا غلط کارونه نه کوي ولا تج الله رزت لایمانکم نه هم حکم حلف یا تعظیم د اسم الله حاصل یې دا دی، دنیا کې ژوند تېری کور کې، نو کور او معاشره کې امن او امان د پاره ضروري خبره دا ده، حفظ اللسان، بس حفظ اللسان که د علوي صیب ته دا تعبیر کړی دی، ښه تعبیر دی، حفظ اللسان، ژبه کنټرول کې، ژبه کنټرول نه ده، کور به هم رواني او بهر معاشره به هم روانه وي، باید سړی که نه ژبه یې خرابه وي. جبه خرابې خلی خرابې پښتانه وای نو هر چاته خله ورا چوا نو بس کور کېم جنگ دی او بارم جنگ دی نار چاته خله ماچ حفظ اللسان جبه حفاظت پکار حدیث کې مراتلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ته نصیحتونه کړو نو یې ورته دا ویلی جبه ودا سینې و عام سک ها الیک هاذا دا کنټرول جبه کنټرول او یو بل موقع باندې نبی علیه السلام څه بیان کو دی والي سره یا رسول الله په دې خبرو به موږ جهنم ته ځو نبی علیه السلام به دې جهنم ته چې دا پړ مخې پروزي خو دې جبه د وجه پروزي کړي شرک هم په دې جبه نه کیږي په دې وشي کړي غیر الله درآمدد شو اله کنزل پدی کیږي د بل بیزتی پدی کیږي نو حفظ اللسان جبا کنټرول کی جبا کنټرول کی نو دا ته دی قانون حاصل شي او یا دا دا چې د الله د نوم تعظیم کوي معاشره کې جون تیروي نو د الله دا نوم تعظیم کوي بیزتی د الله د نوم مکوي دام ته جوړیږي او یادام ته جوړیږي چې د نیکو کارونو اسه قسمونه مخره مومنه کېږي بای سړی سه قسم خو نیک کار پری دي نو دا ټول تعبیرات دي ښه ولا تجل الله ورزت الیمانکم مگر زوینوم د الله ډال د پاره د خپل قسمونو لایمانکم فی ایمانکم مگر زوینوم د الله ډال په خپل قسمونو کې په دې قسمونو کې د الله نوم نه ډال ما جوړاوه چې دا دې ډال والله والله په دې ځان بچ کې س قسم خوري د الله نوم نه ډال جوړ کړي دي ان تبرو دوتا دوا مطلبه مفسرین وای یو دا د الله نوم ډال په قسم کې م جوړوا ان تبرو حاصل غوندې معنا ان تبرو چې ځان نیک نیک کوي وتتقو ځان تقوادار تقوادار کوي وتسلیو بین الناس او ځان مصلح مصلح کوي قسم دې زه خو نیک سړیم قسم دې زه خو مصلحم دا هغه مخکې چې تیر شوی و علد الخصام والاو کنه علد الخصام یوجب کو قولو فی فی الحیات الدنیا داش او یا دویم مطلب دا دی چې مگر زوی نوم د الله ډال لئلی ایمانکم په خپل قسمونو کې ان تبرو چې نیکی بنه کوي وتتقو تقوا بنه اختیاروي وتسلیو بین الناس او اصلاح بنه کوي د خلکو منځ کې کله کله سړی د نیک کار نه قسم وخوري څه د وجه نه کله سړی تنګي کنه مثلا چاته وی الکه مانزل رازا مړه تازان نسب چي دینو بزرگ جوړ کړي قسم نه بیا وته نه ویم چې مونږ را راځي نو ګره نیک کار نه قسم وکړه سمک نیک کار نه قسم نه تقوا کار نه یا د دوه کسانو منځ کې اصلاح کې جوړ جاړه راولي نو کله کله سړی پکې بیزت شي کنه قسم یې رزو بیا د چا منځ کې روغې سولې نو کوم نه نه نیک کار نه قسم مخرا وتسلیو بین الناس که قسم دې خوړلی نو څه مطلب ها د نیکه نه قسم خړلی قسم مات کو کفاره ورک حدیث کې راځي نبی علی السلام وای زدا سه کوم د یو شینه می قسم خړلی خو بیا رسرا ته پته ولګي چې دغه کار کولو کې فائدہ او خیر ده نو قسم مات کوم او کفاره ورکم والله والا سميون اوریدون کې علیمون پوی ده نو که قسم دې د نیک کار نه خړلی نو قسم مات کا کفاره ورکا او دا نیک کوا قصد اراده د زړه نم کړي باغی بم نیسی او الله الله غفور حلیم بخون کې او صبرناک دی حلم والا دی د قسم اقسام تاسو ویلي دي قسم یو قسم یمین لغوه ده لغوه دوا مطلب دي لغوه دا ده چې سړی په خطا سره وخوړ خیال نه دی خطا سره او خړ په بل اعتماد وکړو چا ورته وی یرا دغه بار دی روډ کې اکسیډنټ شو او مثلا خدای مګه کس پکې مړ شو د بل توې قسم دی الته اکسیډنټ شو ګوره دا غپا خبره باندې اعتماد باندې قسم وخور اول ته اکسیډنټ شوی نه ا دروغ ویلی نو د خو په خپل خیال کې سره رښتینه دی کنه قابل اعتماد کړي دی نو دا قسم سره ها لغوا دی ها خدا سي قسمونه مخرا ګناګار نه خو طریقه ده خنه ده حفظ اللسان دا الله نوم اسمه استعمال وا ضرورت سو قسم نو دا طریقه خنه ده او د مجرم نه ده قسم خور ځان نه جوړاو او دویم یمین لغوه دا ده چې هغه سړی عادتي قصد اراده بګینی بے اراده د بازو خلکو عادتي کنه خبره کوي والله والله دا عرب دا قسم والله والله وسایي خبره کوي بل والله وي عرب هم ده ادارنګ عادت دی نو عادت خنه دی خو نیول پی نشته د عادت ختم د الله نوم اسه بے ځای ما استعمال او قسمونه په خوري دا د الله د تعظیم د نوم نه خلاف او بل یمین منقده او غموسو چې قص پکې وي خو فرق دی منقده په مستقبلی او غموس په ماضی باندې بزا پکې فرق شي نور مؤاخذه په دواړو کې شته نور الانوار کې تاسو ویلي چې دلته وی لاکی واخذکم ما کسبت قلوبکم او سوره مائده کې براشیا بما عقدتم الايمان نه فرق خوله چې یو مؤاخذه دنیاوی ده بل سره ها خروی ده نو فرق دی پک یعنی یو یمینی غموس ته بل یمینی لغو والله غفور لغو نه دغه غموس او بل منقده والله اغموس کې مؤاخذه د اخروی او منقده کې مؤاخذه چې دنو هغه دغه والا نشتا سور دوی یمین غموس کې دنیاوی مؤاخذه نشته نه کفاره او اخروی مؤاخذه ده یمین غموس کې په درو قسم خړې دنیا کفاره نشته خو آخرت کې عذاب او یمین منقده کې دنیا کې مؤاخذه ده دسه ها د کفاره او الله الله غفور حلیم للذین یولون من نسائم تربص اربعه اشهر لسم حکم مسله د ایلا او طلاق کور کې جون سړی تیرې نو خامخا قسم دا طلاق پکې راځي نو جدائی راځي نو د طلاق او د ایلا مسائل به دې ځای نه شروع کی مسله ایلا هم چون کې د طلاق یو قسم ده نو دا ټول په یو حساب شنو ایلا او طلاق دواړه شو دا لسم حکم ایلا او طلاق مطلب نکاح خو شوی دا خو کله کله دا دا چې کور جوړ نه شو نه جدای لارم پکاري کنه پښتانه متل کوي وی غلبه د تخت لارم ورکه کنه نو دا دا چې وز تخت لار پکار کور جوړ نشو نو دا وستول عمر دغه سی نو ای جدای والا لار شته جدای لار سره طلاق ولیکن دغه طلاق او جدای با شرعي طریقې سره نو هغه شرعي طریقې د تخې للذین اول د اله ذکر کوي بیا د طلاق للذین کسان لر یولونا چای قسمونه کوي من نساء خپل خزو ته د جدای نو دی لسدی وی تربص او انتظار د 14 اشهر د سلورو میاشتو انتظار به د سلورو میاشتو کوي فین فاو کوچری دی یو ځای شروع جو یو کړه فین الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی نو کفاره دی ورکی قسم یې سرتاونه رس اله در اصل کې هم قسم ته ویل کی او خزه ته د ننیز دی کې دو قسم ته وی د ایلای خزه ته وی نه بنیز دی کې غم درته قسم دی اوس د ایلا بیا سلور صورت دی شریعت ولا سلور میاشته معیار سلور می ځکه جاهلیت کې به ایلاګانې کولې او بیا به چې دی نو ورته رجوع وکړه بیا به ایله وکړه بیا غپې ته جوړ کړي نو شریعت والا وخت مقرر سلور میاشت اوس دا سلور میاشت بیار اوس سلور میاشت یاد کړي قسم کې یا د سلورو نه زیات یاد کړي شپږ میاشت یا ته میاشت کال یا مطلق وی چې زمونږ نږدې کېږم نو د دریوانو صورتونو کې اعلان سلور میاشتې سلور نزیات یا مطلق نه نږدې کې د دریواړو صورتو کې سلور میاشتې مدت ته بس سلور میاشتو کې دنه یو ځای شو رجوع وشو نو خزه طلاق نه بچو کفاره به د قسم ورکی قسم مات کا او که چرته سلور میاشتې په تیر شوي بس خزه طلاق شو باینش باینش البته د سلورو نه کم چې د اعلان دی صرف قسم خزه ته قسم میاش منی زکه کوم افتا دو میاش درې میاش سلور نه کم ویلی نو په دې صورت کې قسم ده خو اعلان ده یعنی مطلب دا که چرته د میاش نه مخ کې مخ کې نږدې شو قسم مات ته کفاره به ورکی د قسم او که میاش تی پورا کړه نو بس قسم پورا کو خو خزه جدا نه ده ولی د ایلا د پاره معیار سلور مې شا سلور صورتونه جوړې ده فین فاو کروچی او کړه د دې وخت نمخ کینو بهشکه الله بخون کې مهربان دی خو کفاره دی ورکی د قسم وین اعظم الطلاق او کو قص اراده د طلاق کړي وا یعنی هغه سلور میا شي سرتا ورسه دی نو فین الله بهشکه الله سمین اوریدون کې دی د اله قسم اوریدل والی مونو پویم د استاسو پنیت چې نیت دې د پرې خوستونو بازه سلور میا شي تیر شو خزم جدا شو نو دا اله د طلاق یو قسم وللمطلقات خا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرو دا اوس دا عام طلاق بیان شروع شو خودلتا عدت د طلاق طلاق ورکړی دی اعلان دا صریح طلاق دی اوس پدې کې با عدت وی درې قرو درې حیض دا عدت د دې نه بعد بیا جدای راځي خو په دې کې صورتونو یو یا دو طلاق ورکړي دي دا طلاق رجی دی خو نکاح ما ته نه دا خو طلاق پرې وته ځکه اکاونټ ته یو یا دو وتل خو درې میاشتې وا په دې درې میاشتې نه درې حیزو کې چې کله خزا چې دینو زوات القری یعنی حیز راضی نو بیا با درې حیزې کم زوات القران دی حیز راضی صغیره یا عائشه د نو بیا درې میاشتې نو دا وخت دی په دې کې دنه دنه رجوع شو نو خزا دا دغه نه نکاح ماته دونه بچ نکاح ماته نش او طلاقونو خو غورځیدل خزه واپس نکاح کې پاتش او که چرتا درې میاشتې یا درې حیض په تیر شو یو یا دو طلاق صورت کې نو یو یا دو طلاق هم غورځیدلی دی او نکاح هم ماته شوا نو بیا و دې صورت کې څه کوي تجدید نکاح نوې مہر نوې نکاح منځ کې پکې حلاله ملاله ضرورت ني مغلظه کی او کو درې ولا ورکړي نو درې طلاق خو درې وشو خو لیکن بیا هم درې میاشتې د تیرې دې د پاره پای کې حکمت دا ده چې کچرته دې سه حمل ممل غستی چې د پتو لګي د د دې خاون حق بل ځای ته یونی سي نو دغه مغلظه کې بیا صرف د دغه حکمت پیش نظر عدت ته او پرجی کې د دې پیش نظر چې کې دی شي دیو بل تسو کې رجوع کې کور واپس جوړ شي نو والمطلقات طلاق شوی خزه یتربصنا خو کمه طلاق شوی ها چې حیز راضی غیر حاملې او خلوت وسره شوی دا شرطونه دي کنه قیدونه دي ولیک خلوت نه دی شوی پای کې رجونی بغیر خلوت نه یو طلاق هم طلاق سره باینده د پلار پکور لا خلوت نشوي نو بس په یو طلاق نکاح ختم شو نو ځکه قید پکې دی چې خلوت صحیح وي حامله نه او حایزه ځکه که حایزه نه و نو درې قرون دی بیا درې میاشتې دي که حامله ده نو بیا څه ده وزه د حمل ده او که خلوت نه ده شوی نو دا یوم څه ده باین ده دا مطلب ما غس خلق الله ما غ حمل بچه چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن د دې پر رحمونو کې ان کن کچره د دوی یوم نه ایمانی بالله په الله ول یوم الاخر او پر اخرت دای کنه ابتدا کې پته نه لګي ابتدا کې پته نه لګي نور خلکو ته خو دې ته خو پته خدا وی راشه ځان وباسا خپیو باس نو حمل وی ابتدائی خو پټی کی نو دا حق بل لا یوړو الله وی کی ایمان شتا پټی دینا که خلکو ته پته نه دا دی وی چاو زما حمل لې نو چې کله وزه د حمل وشي نو بیا بزي عدت به ختمي و بولتهن او دا اولنی خاوندان حق ډیر حقدار دی برد دهن په واپس اغستلو د دې خزو فی ذالک په دې زمانہ د عدت کې د خزو لا د اولنی خاوندان واپس نکاح کې اغستل سری دا وی ډیر حقدار دي په کوم صورت کې د رجوع په صورت کې چې رجوع کې یا د باین په صورت کې چې نکاح ماته شوی د واپس ته وسره تجدید د نکاح کې ځکه د اولني خاوند سره د خزه او د خزه د خاون او خاوند د خزه سره یو تعلق پیدا شوه دی اوس نوې خاوند نوې خزه نو دا بیا سره نو بیا یو نوې رشتہ ده نو دا زاړه په زاړه خدي دی بل خوې بوینه خبر دي ان ارادو کو چرتا اراده وی ارادو اراده وی د دوی اصلاح د جوړ جاړي د دی اراده ارادو دا خاوندان یادی دا خاوندانو کې اراده وی د اصلاح نو پکار دادا چې دقه واپس دې ته رجوع کې او خزم په دې باندې راضي شي ولهن دلته اوس د خزې خاوند حقوق بیانې ولهن او دې ښځې د پاره، دې ښځو د پاره، مثل الذي، په شان د هغه حقوقو دي، عليهن، څنګه چې په دې ښځو باندې دي د خاوند، بالمعروف، خو د شرع مطابق، د عرف مطابق. دا مماثلت دلته مماثلت دا په مطلق وجوب کې دی، یعنی. صرف وجوب نور خو د حق هغه مقدار د ارچا جدا دی ځکه د سړی په فضیلت تر استراجی خو نفس وجوب په دیم حق واجب او په غیم حق واجب پاغم ولهن دی خذل مثل الذي فشان دا حقوق دی علیهن څنګه چې په دې خذ باندې د خاون بل معروف د شر مطابق وللرجال دومره ده چه د سړو خاوندانو به علیهن په دې ښځو درجه یو درجه یی غوروالی شته درجه ده نو دومره شوه چه د خاوند بیا حق زیات دی د درجی په نسبت په ښځه باندی او هغه حقوق بیا احادیثو کی راغلیم دی څه ناڅه هغه پوره تفصیل له خو یو حدیث د ترمذی کې راځي چې الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیه علیکم حقا د خزو پتا سو او تاسو په خزو باندې حقوق دي نو بیا نبی علی السلام قولی فحقکم علیهن الله ولا یازن فی بیوتکم لمن تکرهون هغه چاته اجازه هم نه ورکي چې تاسو یې بدګنئ الکه دا پلان کې بن راځي نو بس نه راځي الا وحقهن علیکم پتا سه سه حق ده ساسه او حق خدا ده چې بغیر اجازه سوکرانه ولی ستا په بستر او کور او کټ پوزی باندې کینې نه او د ښځو حق په خاوندانو دا دی ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن د دوی جامه کپړه نه نفقه صحیح ورکه دا دغی حق نو ولی رجال الیهن درج والله والا عزیز زور او حکیم حکمت والا دی الطلاق مرتان دا اوس طلاق رجی ذکر کوي عدت خو ذکر ک مخکې مونږه مختصر زبانی نو هغه طلاق رجی او زلت بیانی الطلاق الطلاق الف لام احدی زیورات ورکړي دي جامه کپړه ورکړي دا مہر ورکړي دي ادا غي شوي دي اوس به ته الینا دا نه چې بس طلاق راغې وته غ کالی کې دا زیورات کې دا خو مہرو الا ان يخاف ای مہر نه ده خود وتا تحفتن او هدیتن ورکړي کپڑے ولا غشتي دي خو مطلب دا د دې شوي کنه دا یو قسم لسه شو هدیه تحفه وا یاد اده چې په دې باندې حق وته نه غ جامې کپڑے مکې نه نه دا خدای غي دي الا ان يخافا لیکن که چرته یریږي دا خزه خاون الله یقیما چې قائم به پاتې نشي قائم بنی کی دا دواړه حدود الله دا لا پوله دا سوا کور نه جوړې ده او خاون ولو طلاق نه ور کوي نو دا غي څه طریقه وي وی طریقه دا ده په دې صورت کې بیا مال ور کولی شي اسه بنګې ريو د خلی په صورت کې با وی خلا طلاق بالمال دا غي تذکرہ ده دلته کل مہر یا بازی صد مہر ورته پریدي چې دا پریده خو ما طلاق کا فین خفتم کچری تاسو یریږئ دا خطاب دی وارثانو حکمین و غیره ته ده که تاسو یریږئ چې الله یقیما حدود الله کور وان شوی د جګړه راغلی ده وارثان او دا حکم چې دی کوم ای په دې پویږي او یا یری چې قائم به پاتې نه کی دا دواړه حدود الله د الله پوله روغ نه شرات کور نه جوړي نو فلا جنا نشته ګنا علیهما په دې دواړو خزه خاوند فیما پاغه سکه افتدت چې دا خزه فدیه ور کوي به پاغه سره د خپل ځان نه ای فیما افتدت به ان نفسها چې دا فدیه ورکي بدله ورکي به پاغه ما سره فیما کنه هغه مہر دې پیسې دا وغیرہ د خپل ځان د طرفنا چې بس ما آزاد کا داواله خو لیکن دا دا داغه صورت کې چې کله د خزي حقوق نه نه پوره کیږي کور کې دا یقیني تنګ ده اسی خلی غسل او طلاق هغه کې حدیث کې پلانت راغله بلا وجه طلاقونه علی بلا وجه خلی علی نو دا منی دي تلک حدود الله دا پولی دا الله دی فلا تعتدوها پماړه وې دا دینا فلا تعتدوها دې ته منی ځکیږي فلا تقربوها هم راغله د قران کې بل ځای نو دې ته نږدې کېږي ما د دین خپه اړه وایم منهیاتونه و من یتعد حدود الله سوک چې تجاوز کی خپواړی د الله د حدودونه یعنی دا مخکې د طلاق او عدت مسلې بیان شوې د دې په د دې احکامو مطابق طلاق او عدت نه کوي فولای کدا کسان هم ظالمون دي دي ظالمان الله د حکم خلاف کوي فین طلقها طلاق مغلظ دوی مخکې ذکر کړل مرتان نوس دریم دی کنه که دریم مر پسې ورک په ان طلقها که طلاق کړه دا خزه په دریم فلا تحلو نو نه دا جایز دا خزه له دې خاول لمن بعدو د دې دریم طلاق نه بعد اوس نه جایز کی پاغه یو دو کې خروجوم کېدا او دا عدت تیرې دونه بعد تجدید د نکام کېدا دلته سنې کیږي بس یو صورت دی خو هغه صورت هم داسې امکانی صورت ته من بعدو دینا بعد نکاح نه صحیح کیږي حتی تر دې پورې تن کې ها چې دا خزه نکاو کی زوجن غیره خاون بل سره بل خاون سر نکاو کی خو صرف نکام نه بلکې د نکاح نه بعد چې بیانې دا الله لقومنا قوم ته علمونه چې پويږي دلته حتا تن کې حزوجن غیره داوا چې صرف نکاح نه دا یو دادا چې نکاو کی دویم دادا چې د نکاح نه بعد د دوی خلوت شوی او جما پکې شوی او داینه بعد ولا طلاق ورکی نو البا د اولنی سره سې کیږي خدا مایده یو اتفاقی صورت ته دا دا سینه لا کم چې خلکو هیلې جوړې کړې دي حلالې پای باندې لعنت راغلی حدیث نبی علیہ السلام فرمای روایت ترمذی وغیرہ چې نبی علیہ السلام لعن الله المحلل والمحلل له محلل والمحلل له محلل لعنت دی پاغا حلاله کون کی سوګ دی مولا سے حلالې کوي د طلاق مغلظ نه بعد بغیر د شرعي حلالینه دغه بدعي او غلطه حلاله اکی اول محلل له چا د پاره چې حلاله کې دی شي هغه دلا هغه خاون هغه لا په دې دواړو لعنتی ادا دوی څه چل کوي درې طلاق راي نو دا غي درې طلاق د پاره چل دو کی چې بس بل سړی وګوري وی زه د یو ورځې د دوه ورځو پاره نکاح ورځو د پاره نکاح او بیا وته طلاق به ورکه دا د شریعت نه خلاف بلانت راغ دیو جنا حدیث کې راغلیو تاسو ویلي حدیث د غسیله چې ورته وایي عبدالرحمن ابن ها څه وای وای لګ نه دی یاد رفعه امراته رفعه وکنه او نکاح چا سره شوی و عبدالرحمن بن زبیر زبیر ها زبیر نه ده دا مې ویمت هغه صحابي عبد الله ابن زبیر نه ده عبد الله ابن زبیر ده بهر حال خو لیکن کور جوړ نشو نو امرات رفاوی واپس چاله راځم هم رفعال راځم نو نبی علیہ السلام ورته دا ویلیو چې نه صرف په نکاح نه کیږي بلکې دا دا حتا تذوقی غسلته و یذوق غسلتک شرط دا یعنی وسرا صرف نکاح نه بلکې سي هم بستری شوی جما شوی نو داغه نه پس بیا نکاح کیږي الا به اولنی سره خو ما دا بسی قران دلته سوی حتا تن کې حزو جن غیره دلته نکاح نسبت چاته شوی دی خزه ته شوی دی د خزه پر رضا نو دا خزه رضا یا نه په زوري نکاح کی او رضا ولا او دا یو رضا نکاح نه دا بلکې عدت په کېم تیرول دي کنه د دې خاوند طلاق شونه دلته عدت تیری نو چې بل سره نکاح وکړه کبل فرض هغه طلاق ورم کنه دا غنه و مې دد تیری نه دا بګینی ټوله معاملہ افتا افتا کې ختمه کی دا کمزه کې شریعت کې جایز نه دا لعنت ته په دې طریقې د حلالې شرعي حلاله شرعي دغه دا چې په خپل خوخه اختیار نکاح وکړه او ابل خاون سره کور جوړ شو جوړ شو دا سړی دې مزه کوي ولی طلاق ولا دی وی دا زما خزونه سا خزو تا طلاق ولا ولی نه دی بل سره نکاح کور جوړ شو کیسه ختم او که چرته اتفاقا د د قسمت خو امر شو یا داوا داغه کور جوړ نشو کور جوړ نشو نو چې جوړ نشو په خپل خوخه طلاق ورک خپل خوخه زور والا نه او دای نه بعد د دواړو طرفو تیر شي بیا راشینو نکاح صحیح ا یو مسله وا خدوی اغه نه قانون جوړ کو قانون نو تاسو ویلې د اصول فقه کې ها کدا سی سوکو کی صحیح دا خو نه د عدت چې پکې تیر نشه خو په خبره وابا موس روپه ناروا ده په سلور مذهب حرام دي چام جایز نه دی ویلي خو کدا سی وشي چې نکاح ماته شو طلاق شو مغلظ او د عدت تیر کا او بل ته وته نکاح کړه او مثلا نه ته وی چې طلاق به او طلاق کړه غنه مې عدت تیر کنو بیا اوس جواز شته کنه مسله د جواز افقه ویل دا دا نه ویل چې دا کار خدای دینه کاروبار جوړ کی او کدا سی اوشي نو مطلب سره د ګنا صحیح شوا نه مطلبي ولی اصول فقه کې تاسو ویلي دي چې افعال سو قسمه دوا کنه افعال شرعیه او افعال حسیه افعال حسیه باندې نهي وارد شي نو هغه سي هغه قبها لذاته وي ان جائز کیږي صورت کې او افعال شرعیه باندې نهي وارد شي نه کې چې د قبه لغیره دا څه مطلب ذات په اعتبار جواز ده خدا قبه په کې د خارج نه راغلی دا نو دی وجنه لکه مثال سو مثال دا ده چې د جمعې په ورځ په وخت دا اذان کې خرید او فروخت منو اذانو د صلات فسویلا ذکر الله و ذرل بیع هلته امر راغلی دی خو لیکن بیا هم حکم شرعي دی او نکام سره حکم شرعي ده ولې حکم شرعي چاته وایي چې دا شری د شر واردونه مخکې چې کم تعریف ده د شر واردونه بعد بیا بدل شوه څه قیدونه شرطونه پکې رااله او ستوي فعل حسی قبل الشر او بعد الشر مغه مطلب لکه زنا مثال د څه دی ولی کم تعریف چې شر نه مخکې او شر نه بعد ځکه زنا خو مشرکین هم بد غنل کنه نو هغه تعریف رستم دی نو دا فعل حسی دی خو نکاشوا بیاشوا دا څه دی فعل شرعی دی په دې باندې نه هیراله نو چې نه هیراله نو څه مطلب وزر البیع د کې قبها خارجی ده ده څه ده ذاتی نه ده یعنی دا بیع خو ذاتن من نه وا خدا جمعه سعی کې رکاوټ ده دی وجنا نوس که چا وکړه نو زموږ د امام حنیفه رحم الله پنه صدا احنا پنه زمان ده دا سره دا دا به سره فاسده د مکروه ده خو سره د ګنابه ملکیت راشي او بل مثال د روجیو یو سړی نظر منلې دی چې د اختر په ورځ زبر غروازه زو پکې د الله د رضا لپاره روجنی سم نو اختر په ورځ خروجنی اخو نبی علیہ السلام منع کړي وا اوس من رااله خروجه صوم فعل شرعي دی نو په فعل شرعي باندې نه هی وارده شوی دا نو مطلب روجا په ذات خود منل نظر منی خو نه دی کنه شرعي قبیح کار خو نه دی خدا غیر د وجنه چا سو یومی ضیافت اختر ای وجنه نو اس که چا نظر ومنه نو د امام شافعي سره پني ز سره نه دی شوی هغه وی فعل شرعي او فعل هیڅ دواړو باندې نه وارد شي نو قبه ذاتی ده سره دا نظر نه کی التوی بیا د سره نه ده شوی مو وی بیا کې کراهیت ده خو قبض نه بعد به ملکیت راځي خبردار چې دوباره بيو فاسده چې سمره یاغه د پاره سي بيو فاسده تمام یو خو مکروهي دوی مدای چې پدې کې د ربا شیبه ده او دریم دا ده چې بيو فاسده به ماته اثر نه وي بیا کې خو مونږ وایو کوي کړه زورور سړیو چې نه بس اوس شوی دا نو قبضه نه بعد بسی ملکیت راش سره د ګنا او کراهیت نو دلته ک نظر منل دي نو نظر څه شو نه نظر منقط ش البته د اختر په ورځ ځینې نسی رسو دی بیا قزارو امام شافعی چې سره نه شوی نو دلته مسراشه نکاح سره فعل شرعي دی کنه نه به وارد شوا لعنت په پیغمبر وې نو چې وی وی په کار نه دا خو کو چرته یو سړی داسې وکړه نو سره د ګنا نکاح صحیح شو غرسو بزرانی نو دا د جواز صورت او دوی ته څه جوړ کا قانون جوړ کا پورا کار ورته وې او هغه بیا غلط منځ کې پکې عدت مې د تم نشتا او پیغمبر په لعنت ویل برحال دا یو مسله او د حقیقت مې ده ته نو بل ګور دلته دا خو د حدیث نه معلومه شوه خو د قرآن نه معلومیږي دی وجه نه تاسو به ترجمه پنځپیر کې یاد کړی نو بس هغه سره دا سوال حل شي وګوره سمانه کوي فلا فین طلقها که چرته طلاق کړه په دې دریم طلاق فلا تحل له نه د جایز د اخذ د اولنی خاون لره د خاون له جایز نه ده من بعد پس د دریم طلاق نه حتی تر دې پوري تن کې ها چې دا یو زی شي زوجن غیر او خاون بل سره دلته دا تن کې ها په نکاح شرعي نه مراد بلکې نکاح په لغوي معنی سره یو ځای کېدل یعنی څه جما هم بستری شو او سوی الکا هم بستری خو وکړه خو نکاح نه بغیر نه زوجن لفظ نه نکاح معلومه شوه ولی زوج بغیر نکاح نه نو نکاح د زوج لفظ مانو شو تنکه په لغوي معنی سره یو ځای کېدل شو او تشریع غ حدیث شو بس پاین طلقها کده دویم خاون ولا طلاق ورکونو فلا جنا علیهما نشته دی ګنا په دې دواړو باندې زړو باندې ایا تراجا چې دیو بل ترو ګرځي بنې کا انزن نه کې یقیني ان یقیما حدود الله چې دیو پابند پاتې شي د الله د پولو وتلک حدود الله دا پولی د الله دی او بینها بیانې د لقوم د قوم د پاره علمونه چې پویږي و اذا طلقتم النساء دا د مخ کې سره متعلق ده ځان لا سو حکم نه ده و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کې خزه په طلاق رجعي طلاق رجعي مراد ده عورت کوي په جاهلیت طریقې باندې فبلغنا نو هغه ورسی اجلهن خپل نیټه تا نیټه تور سه عدت ختم شو نو فامزی کو هن نو به ایثار کې به معروف په طریقه صحیح شو معنا نشو کنه چې عدت تیر شو ورسید نو بیا خو رجوع ځان سره امساک نو دیو جن د آیات ساته بلغنه په معنا سره نږدې وجه دا ده چې دا بلغه نه ده دا بلغا کلا په معنا د انتها سر راځي انتها او کلا بلغه په معنا دا قرب سر راځي نو دلته بلغه په معنا دا سره قرب قرب مراد فبلغنا دوی نږدې شي اجلهن خپل نیټه د عدت تا بس هغه عدت قریبی ختمې دو کې نو فهم سی کو هن نه ساره کې دا خزې معروفن په خطرې کا رجوع کې او سری هن یا آزاد کې دا خزې معروفن په خطرې قبل طلاق مور کو عدت به پوره شي خپل و باینش ولا تم سی کو هن مې ساره وای دا خزې زرارن د پاره تکلیف رسول لتا ته دو چې تاسو په زیاته او کې نو ته خزوي او نه پریدي نو داسې مه کوئ، ومن یفعل، جاهلیت کې به داسې وه، طلاق به یې ورکړ، خو چې کله به عدت نږدې کېده، بس زر به یې ورته رجوع کړه، بیا به ورته ښځه نه وې، نو بیا به یې څه وخت بعد طلاق ورکړ، دا کار به یې کاوه. ومن یفعل ذلک، څوک چې کوي دا کار، فقد ظلم نفسه، د ظلم زیاتی یې وکړ په ځان، ځکه آخرت کې به الله سزا ورکوي، ولا تتخذوا آیات الله، مه نیسئ. آیات الله د الله احکام حزوا پټو کو د الله دین نه ټوکې م جوړوي بلکې په دې عملو کې او وذکرو وذکرو نعمت الله یادوي یاد کې نعمت د الله نعمت د الله سره دین اسلام یا د احکام د معاشرت او د تدبیر منزل علیکم چې پتا سو کړی دی و مو هغه کتاب هم یاد کې وما غسم انزل علیکم چرا لګلې پتا سو منل کتابی یعنی د کتاب نه ول حکمت او د سنت نه کتاب سنت یاد کې عمل پیو کې د الله نعمت د خصوصي احکام یاد کې یعزکم به الله نصیحت واز نصیحت کوي په دې سره الله تاسو سره په دې نصیحت کوي نو دا خو مخ کې درې شي نه ذکر شو کنه واذکروا نعمت الله علیکم یو ومانزل علیکم من الكتاب دوا والحکمه درې نو دا ضمیر به مفرد دا په اعتبار د ما ذکر سره کنه بس ما ذکر کوم چې ذکر شو وتقوا الله تعالی نو یریږي واله مو پیش دا میانو عوام درس آسان کاری کنه دا پکینی چې دا ضمیر چا تراجه کو مولا طالب چرته کې راځه ته ضمیرونه هم سمه دیو شیخ القران رحم الله وی وی امی سړی چې مال درس لراشي نو هغه په یو کال کې په قران پوي شي او مولا چې راشي هغه په لس کال کې نه پوي چاته حضرت دا ولی بیا پکې زمیرونه ګوري نو دا زمیر څنګه شو ترکیب څنګه شو اده تخیاري امی سړی دې ته ګوري چې الله سوي وزا خبره الله حکم تبار حال ناغه ساده کاری اپ دې نه پوي خو بس دغه خبره ده الله وکړه واتقوا الله د الله نو او یریږي والم په شان الله بشک الله بكل شین علیم بار یو شی باندې پوي دی فایزا طلقتم النساء یولسم حکم یولسم حکم نکاح ثانی د متلقه خزه طلاق شوا نکاح ثانی کوي یا بل خاون سره او یا د خپل سره دوباره چې کله مغلظ ني نو دام به جاهلیت کې بعضو خلکو منې کول طلاق به ورکو ته نه بس بل نکاح نه کوي پښتانی کنه نو چې دوی منې کا خزه کوي سګړي بد ګړي بل خاوني ویو که لکه غلط کار وکړه چې دغه سي او سباله په غلطو کې اخته کیږي نو خنه ده او یا کله داسي چې هغه ولنې خاونې نکاح ته نه پریدي او ان دا خو زما خزه ده الکه دله چې سا خزه طلاق ول دی ولی نه الله وی دا سینه ده نو هغه نکاح ثانی د متلقه و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق خزه طلاق کې خزه په بلغنا ورسی اجلهن خپل نیټه ته نکاح نه جدا شي نو بلا تازلوهن ممنه کوي دوی ان کې نه چې دین کو کی ازواجهن د خپل خوخه خاوندانو سره اذا ترازو بینهم کله چې دوی راضی وي اذا ترازو بینهم کله چې راضی خپل منځ کې بل معروف په خه طریقه د شریعت مطابق ټیک ده شریعت مطابق نکاح کوي یعنی دا د کف برابر ده مہر مثل نه مہر لاندې نه ده د شریعت نه خلاف نه ده نو بیا ټیک د می بنده وای وارثانی کو خاونی ذالکا اے ذالک الاحکام ذالک الاحکام یوعظ به دا احکام چي دي واز نصیحت کې دي شي په دې سره منع چاته کان منکم چې سوق وی تاسو نه یومن بالله ایمانی په الله او یوم الاخر پر اخرت الله اخرت منینو هغه د دینه عبرت لی او عمل پکې ذالکم دارن کېدل تاسو دارن کېدل تاسو چې په دې احکام عملو کې د نکاح ثانی نه خزنه بندوي طلاق او عدت په دی اصولي نو ذالکم دارن کې دل تاسو اسکالکم اسکالکم دا غره د تاسو د پاروات هر او ډیر د پاکه یا اسکا د باطن زړه سره تعلق لري او اطهر د بهر خارج سره تعلق لري یعنی اسکالکم دا د زړه د پاکه خبره د تاسو واطهر او دا دا ظاهر پاکیم ده بدنامه بنه لګي زړه به پاکي چې کله نکي او چې کله د نکاح ثاني نه من کړه نو زړه کې به غلط خیالات راځي یا په بد چلنې باندې اخته شي نو ظاهر او باطن دواړه به ګند شي والله والله ولا يعلم پويږي وان ته ولا تعلمون تاسو نه پويږئ نو الله رب العزت د احکام را لګلي دي نو په دې عملو کې والوالدات يرزين اولادهن حولين كاملين دا دولسم حکم مسله د رضاعت د اولاد نکاح شو وادو شو اولاد شو نو د اولاد حق هم دی کنه نو داغه رضاعت او خزانت یعنی داغه پي او تربیت د اولاد دا با هم کول غواړي والوالداتو میان دي چي دي یورزین په باور کې اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین دو کال پورا خلیمن داغا چا دا پار دی دا ان یرا اراده چې را دلري یو تم رضا چې پورا ورکی پای د پای پورا ورکول مدت دا دو کال ده دا په والداتو باندې ذمہ داری د والدات مور نکاح کړه یا عدت کړه نو په دې دوران کې پای ورکول ذمہ داری د چي د موري د نکاح د وجه البته خزه طلاق شو نو بیا پیدا ذمہ داری نشتا دا بیا د خاون کار دی کداغه خزه را په د پيو اجرت وغیرہ ور کوي او کبل ولنی سي دایې خود بچی د پيو غم بیا پلار کوي خودل توي حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا دو کالا سوره احقاف کې برایش التسری 30 شهرا 30 شهر التسوی حمله و فصاله 30 شهرا حمله سمانال حمل شپږ میاشتې و فصاله او په دوا کالا دا د امام شافعي سره پنيز کنه ای پنيز دا شو کنه او زمون پنيز سره حمله و فصالو حمل غیګ کلو بول تربیت کول و فصالو په ور کول سلاسونه میا سونه دی سلاسونه شارا دیر شو دونیم کال دونیم کال شو د امام ونی پر مولا پنه دا اختلاف خو په دې ځان پوي چې امام ونی پر مولا التنو خو استدلال کوي خدا استدلال داسې استنباطي نه دی صریح ده او درته دا شي صریح خبر اصل دار په دې ځان پوي امام ونی فرم الله هم د دوو کالو قائل دی او اصل د پوي مدت څه ده دو کال ده خدای چې دا دونیم وای دا احتیاطن وای یو معنا د احتیاط په بنیاد وای ماشوم کمزور دی نو احتیاطن یا یا د د قول په دې حمل دی چې اصل کې دا د پيو خبره نه کوي پي هم دو کال دي دا مسله د رضاعت یادای چې په پيو سره رضاعت ثابتې د احتیاطاً سو کال دي دو کال دي دا ده نو اصل د جمهور مسلک دو کالو امام نفی دو نیم کالو وی نو امام نفی رحم الله حکم نه کوي دو نیم کالو پوری اجازت قائل دی حکم نه دی چې لازمن بسی دو کال ور کوي نه دو نیم کال سره حولین کامل هغه نیم کال چې یادای یا د معشوم د وجه اجازت او یا دادا د رضاعت مسله چې پردې خزه سره پیس کی نو رضاعت کله ثابتېږي نو داغه د پاره احتیاطا امام ونیفوی مسله د هلو حرمت ته نو دونه خیر د نیم کالو پورم کو یو ماشوم یو خزه سره په اوسکل نو د دینه بار رضاعت ثابتېږي احتیاطا خبره دا کوي ښه اصل خبره دا ده او یا دا دا چې حولین کاملین دا هغه صورت چې په پلار باندې کم اجرت ته هغه حولین کاملین دی او د دوو کالو نو راخوا بیا په پلار باندې اجرت نشتا دا وای مطلب حولین کاملان دا د اجرت والا مسله یعنی امام حنیفه رحم الله طرف نه دا جواب دی چې حولین کاملان ویلی تل ته دیر شاده نو دا دو ولی یادوی دا د اجرت مسله کې اجرت په پلار باندې د سونه وخت دی د دوو اوس یو مور لګیا ده دو نیم کال ولا ورکې یو طلاق شوی دا نو دا غ نیم کال مطالبه ده د خاوند د اجرت نشي کول دی مطلب زبر حال فقهي اختلافي مسله وا والوالدات يرزين اولادهن میان دی په ور کوي خپل اولاد ته دوه کال پورا لمن دا غچا د پاره دی را ده چې را دلنه ته مرزا چې پورا په ور کی خپل المولود له مولود له پلار وعلى المولود له وعلى المولود له په پلار د دې بچی باندې رزق هن رزق خوراک ورکول دي د میاندو ته وکسوتو نو جامه کپړو ورکول دي د میاندو د بل معروف د عرف مطابق څه مطلب داغه صورت یادای چې کله خزه طلاق شي نو بیا بنا نفقه د دې خزي دا ځکه هغه صورت ځکه نه یادای چې کله دا نکاح کې دا نو نه نفقه واسم په خاونده نو د پي ورکول په صورت کې نه نفقه سمانه لري نه داغه صورت چې کله طلاقش نو چې طلاق شوی دا بچی له پي ورکې نو نه نفقه بیا په دې صورت کې پچا ده په دې خاوند اگر چې هغه نکاح کې نه ده د نکاح ختمېدو سره نه نفقه ذمہ داری په خاوند ختمه وا خو د بچی د پيو د وجه نه بیا د دوباره او مولود له یو پلار تا پلار دا سینه وای چې علل والد رزقهن علل اب رزقهن وګدې کړه وعلل مولود له قران اسی ټکی نه وای حکمتي دا نسب ته معلوم شي وعلى المولود له چې هغه بچي پیدا کړي شوی دی چا د پاره نو مطلب څه چې بچي د چي د پلاری نسب د پلار نه ثابت دی د پاره ټکیو لا تکلف نفس الا وسعها او زایو عامه قاعده دغل تم تعلق لري تکلیف کې دیوانو چول شي او نفس الا وسع مگر سونه چې طاقت او توانی د توان مطابق نو بس اوس چې د دې سړی سونه وسه هغه نه نه نفقه به ور کوي کنه دا نه چاوي مال با سار بیگا چرګان غډان نه نه نه الا لا تکلف نفس الا وس لا تزوار والدتم به الا تزوار والدتم به ولدها تکلیف دی اونشی رسوله مور ته به ولدها په سبب د دې بچي ولا مولود له او نه پلار ته به ولدي په سبب د دې بچي اسنه چې دوی د دې بچي په بنیاد باندې لګیا دی دا غلطه فائدہ وای پلار مور تنګي یا مور چې ده پلار ولا تنګي اته غټ مطالبات کوي دا چې دینو خزه لګیا ده بیجا خبر باندې تنګي نه دا سم کوي پس با اصول شر باندې چلے وعلى الوارث اوس پلارم مړ شو نو سبي د دې بچي دا خزانت او دا رضاعت پچا ده وی علی الوارث په وارث د دې بچي مثل ذالک د دې پشان حق ده د دې بچي وارث سوګ ده نیکه ده د پلار طرف نیکنی بیا تر ده د ترتیب ده وارث سوګ چې میراث لی نو خزانت او رضاعت به بچي پاغه میراث خورو فین ارادا ک اراده وی د دې خزه خاوند واړو فسالن دا ماشوم د تینه پرې کول خو په کمه موده کې کمه موده یادې پوره کې خو مسله نشته دوه کال پوره شو بس خبر ختمه خوس د دوو کالو نه مخکې مدت کې خزه خاون ویری دا بچی د پیونه کټکو مثلا د مورته تکلیف دی پي نشتا وغیرہ وغیرہ پاین اراده کې اراده لري خزه خاون فسالن دا تینه د کټ پرې کولو په کم مدت کې انترازن اے بعد ترازی پس تر زامنتیا منهما د دې دواړو نه ټیک شو بیا که مدت نه مخکې کم مدت باندې پرې کوي نو د مشورې نه بعد به ولی که خزه پرې دا کې دی شي دا ځان خلاصي نو دا د چې خزه خاوند دواړه یو ځای شي مشورو کې نو به د بچي خسوچ کوي اراده لره دا پلار والا خلق ان تسترزی اولادکم چې پورا ورکه په اولاد خپل لا یا رضای مور نیسه دی اولاد لا دا یو نیسه دی خپل اولاد لا نو پنا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو ګنا نشته خیر ده مدت ته ولا پوره کی دي ته بوزري یا خو د مغرب نه متاثری دا تعلیمی یافته خزه نن سبای نن په ابچی له پینه ور کوي بچی پی نه ورکی دی سره زه خبرابیګم صحت می خرابیږي نو پی نه ورکی نو بچی چرتا په فیډر او په دی باندې لوی نو سبا له بیا وی بچی چې د تابعدار نه ده نه استا موروالی کمالی دلې ده چې هغه تعالی بیا تابعدار شي او یا ستا حق خیال وسات نه وزر دینو ټیک دایې ولا بلونی ونو فلا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو اذا سلمتم نو کله چې تاسو سپاره ورکوي ماغه ساته تم چې تاسو له مقرر کړی نو بل معروف په خطرېقه ورکه یعنی چې کم هغه د دې رضاعت په ایواز کې تاسو ولا نه نفقه یا تنخواه مقرر کړی دا نو هغه ورلا په خطرېقه ورکه اذا سلمتم ماضی وروړی دا د ماضی نه په کار مضارع په کار و خدلته تاکید د پار وروړی دا چې خاون مړ شونه د دې عدت سلور میاشتې او لس ورځې ده والذین کسانو توفون منکم چې مړ شي تاسو نه ويزرون ازواجن او پریګ دی خزه بیبیانه خو شرط وسره لګوا غیر حامله ولی حامله خو سدي وضع د حمل نو غیر حامله یتربصنا انتظار وکي بیان پوسین په خپل ځانونو د بل خاون بل خاون د انتظاری 14 اشهر و عشرا سلور میاشې لس ورځې دا وي دا د دې لپاره کې د شي سه حمل مملی نو د دې حق بل خو یو نسی پیدا بلغنا او پاتش و حامله نو داغه حمل سو داغه عدت وضع حمل اسوره طلاق کې راځي فاذا بلغنا کله چې ورسیږي اجلهن خپل نیټه ته سلور میاشي لسه تیر شي فلا جنا علیکم نشه ګنا پتا سو فيما پاغه سکه فعلنا چې دا خزه کوي متعلق دا س کمن شي خاون وفات شوی اغا کوي فی انفسهن بخپل زانونو بالمعروف د شرع مطابق مطلب بل زینه کا کوي کوي دی دا خطاب چاته دی علیکم د کور والو ته کدا بیا د عدت نه بعد لپ مور پلار کر زیری ګناګار نه ده یا د عدت نه بعد بل ځای نکاح کوي کولی شي والله والله بما پاسبانه تعملون چې تاسو کوي خبيرون خبردار ده ولا جنا علیکم فيما رسم بي من خدمت النساء دا ګره عدت متوفا عنها زوجها سونه ده سلور میا شل سره ده او د مرګ د غم ورځې سدي عام خلکو رشتہ دارو لپاره هغه درې ورځې دي بس د سو ورځې سوې د مرګ نه بعد کور والا درې ورځې بس درې ورځې نه بعد غم ختم تعزیتونه ختم بس ختم شي دیو جن حدیث کی راضی بخاری مسلم روایت چې نبی علیہ السلام وای لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا علی زوج اربعه اشهر و عشرا خزه له جایز نه دي چې د درې ورځو نه زیات په مړی باندې غم وکي پلا رور وغیرہ سیوا د خاون نه چې پای به سلور میا شي الله سره دي سوګ مناوي دي سوګ دي دی وجنه نوې کپڑے سرخی سو پیدا میک اپ دا بني حالته عدت کې خو د درې ورځې نه وزيات ني په عام مړو کې عام مړو کې صرف درې ورځې دي د درې ورځې نه زیات نه درې ورځې ختمه غم ختم نو معلومه ده شو چې درې ورځې زیات نه نه جایز نو دا پکې وس سلوي خرزه بعد بیا غم تازه کوا نو کلی زکال بعد بیا غم تازه کوا او د شیعاګانو اسانیان هر کال یادوا شریعت نه خلاف وجدا دا چې ته دغه سي په ارچا دون او ګد غم کې او بار بار یادې نو دا خو مړ نه دون مړ دي نو به ټول عمر شپه او رسي د خلکو سوګونه یي دنیا کې جن نه تیریږي د فطرت نه خلاف دی وجنه میمونه رضی الله عنها چې کړه دا دغه ام حبیبه ام حبیبه رضی الله عنها چې کله پلار وفات شو ابو سفیان رضی الله عنه او وفات شو اطلاع رااله چې پلار دی وفات شو نو هغې څخه خپل نکریزې یو شی بل شی راووست، هغه یې ولګول او کومې شاګردانې ناستې وې، تابعیات یې، هغې ته یې وې، زه بوډۍ یم، خاوند نبي علیه السلام مې مړ دی، خو دا مې، زما دې ته ضرورت نشته، خو دا مې دې لپاره وکړه چې ما پیغمبر نه اورېدلي، درې ورځې نه پس غمه نه یي، نو زما د پلار درې ورځې پوره شوې، نو ما وې چې زما سوق ختم. نو دا سوګونه به زیات ني دا به دی بار بار اختر راشي بیا به تازه کی الکه د مړی اول اختر ده نو بیا مړی لرواني تعزیتونو له پیدا بلغنا اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمه النساء سور لسم حکم د خطبه خدمه منه کویدن یا خدمه دا پیغام لېګل اے نسبت په کول زبس دا وای نسبت په کول نو نسبت په کول جایز دی کویدن چې وته وای نسبت هم خلک وته کویدن وای خو یو په کویدن کې دا منګنی کې رسومات به داتی دا نه دي صحیح او صرف نسبت ته کولی الک کور والا کسان لاړ شي او دا راکا ویزه ورم کړه نو که په دغه موقع باندې سوشي څه خوراک سکا کو شو خامخا ململ سړی ور کوي ا یو ته خادي جوړول دي نو اعظم دین او شریعت کې نشته هغه نشته نسبت ته کولی خودلته خصوصا داغه متلقو متعلق خبر راوړي دا منه متلقه خزه طلاق ده عدت وفات کې دا یا عدت طلاق کې دا دې سره د نکاح کول یا نکاح پیغام لګل څنګه دي نو سلور صورت دلته قران بیان کړي فعلا بم نکانی وعده وسره هم منی دا نه فعلا نکاح جایز ده نو سره وعده جایز دي چې غره پام کا وځه بده کوم نه نه نه دا خبره منی البته تعریض جایز او خپل ځړه کې اراده لرل جایز لکه اراده و چیرې بس دغه خزه عدت نه خلاص شي زو سر نه کو کم خو اظهار نه کړي یا تعریضی تعریض دا چې داغه مخ کې سه اشاره اشارتن خبرو یره زم چرته داسې نیک خزه ځان لا ګورم داسې اشارتن په وګي وای نو دا سی جایز دا سلور صورت قرآن وای ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو پیما پاغه سکه عرسم چې تاسو تعریض او اشاره کوي به پاغه سره خبره سره کنه فیما خبره من خدمت النکاح من خدمت النساء دا پیغام د خزونه پیغام د خزو د نکان من خدمت النکاح من خدمت النساء د پیغام د خزونه او اکننتم یا تاسو دا خیال او خبره پټ ساتي فی انفسکم خپل زړونو کې پټ ساتل خیر اراده یا تعریض خیر ده ولی تعریض او پټ ساتل جایز کړل عالم الله وزکه چې الله تا پته و چنکم شتا صبح ستذکرونهن یاد کېدا خزه خامخ سړی ذهن کې راځي نو دی وجنه کاغه منی کړي وي بیا وا ګنا وا ولکن لا تواعدوهن دو صورت نور چې منی دي لیکن تاسو وعده مکوي د خود سره سرن په پټه د نکا چې غوري پام کوا بل چا سرهونه کې نکا الا ان تقولو مگر دا چې تاسو وای قول معروفه خبره د شریعت مطابق شریعت مطابق خبره صدا اومغه تعریض اومغه تعریض یاده او ولا تعظیم عقدتا عقدتا نکاح قص اراده مکوي دا غټه د نکاح د تړلو د نکاح نکاح به معاملې ني حتا تر دې ور یبلغ الكتاب چې ورسیږي هغه عدت اجله خپل منتها تا عدت ختم شوی ټیګ والمو بشن الله بشکل یعلم پی ما باغ سبانی فی انفسکم چې سازونو کې فاضروه نو یریګه د الله د عذاب نه والمو بشن الله بشکل غفور حلیم بخون کې صبرناک لا جنا علیکم ان طلقتم النساء پنځل لسم حکم طلاق د غیر مدخول بها یا وای مسله د مہر د مہر مسله د مہر مسله یادې خودلته مہر دی خدا چا د غیر مدخول بها داغه مہر دلته یادې د مہرم سلور صورتو یو مہر هغه چې مہر متعین مقرر دی مثلا 1 لک روپے او د دې نه بعد دا ښځه د خاوند کور ته راله خلوت وشو نو دا مضبوطې شوې بس شوې کلکې شوې دویم صورت داو چې مہر مقرر دی مثلا 1 لاک او خلوت نه دی شوی او د خاون په کور خزه طلاق شوا نو په دې صورت کې بیا سی نصف وي دویم د سره متعین نه ده او خلوت وشو رخصتی وشو نو بیا مہر مثلی او سلورم صورت چې محرم نه ده مقرر او رخصتیم نه ده شوی د خاون په کور طلاق شو نو په دې صورت کې یو متامن یو جوړه جامه ورکول نو دلته ته غیر مدخول وها والا صورتونه دراغستی لا جنا علیکم نشته ګنا پتاسو نشته په تاسو باندې څه ذمہ داری ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق خزه مالم تمسوهن چې نو ول تاسو لا سوړي خلوت ملوت نش او تفریضو لهن او نه تاسو مقرر کړی دوی د پاره فریضتن سمهر دا او په معنا دا واو ده ښا مالم تمسوهن و تفریضو لهن مخکې باندې عطف شو دا سره مالم تمسوهن و مالم تفریضو لهن فریضه ومتوهن نو یو جوړه جامه ورکې دوی لا علل موسی په مالدار ساړي باندې قدر وو په اندازه د مالدار او علل مقتر په غریب باندې قدر وو په اندازه د غریبه بس یو جوړه جامه ده سونه چې وسی یې نو رخصته وخت کې دا جدای وخت کې دا ورک وی متام بالمعروف دا فائدہ ورکول دی په خه طریقه دا فائدہ ورکول دی د خزلا ځکه چې طلاق راغله ده نو خامخا پاغه باندې خفغان نه پرې جوړه به ستل تسلیو شي حقا المحسنین لایق دی دا حق دی په محسنانو لایق دی دا دا کار علی المحسنین نیکانو لا چې کم سړی نیک دی په کار د چې په خه طریقه رخصت ورکی وین طلقتموهن ک طلاق کې دا خزه من قبل ان تمسوهن چې مخ کې د لاس اورلو نه دی خذلا وقد فرستم دلته وسواوی حالیه ده او حال دار چې تاسو مقرر کړی لهن د دې د فار فریضتن مہر فنصف نو لازم دی نیم ما فرستم چې تاسو مقرر کړی نیم بوله ورکی چې دا خلوت نه مخکې طلاق راغی الا مگر خیر دی ان یعفون کدا خزه معاف کی اخذ وی دانی مم دنن عالم بچ طلاق راغه سپکم خزه پرېو یا او یا فو الذی معاف کی هغه سړی بیا دی عقدۃ النکاح چې داغه پلاس کې غټه د نکاح دا خاون خاون وی نیم دی کیږي دا ټول والا مال الله نور راکی نو دا وسره احسان والا معاملہ وان توفو کو تاسو سړو معاف کړه نو اقرب للتقوا دا ډیره نږدې کون کې دا دا او اقرب دا ډیر نږدې ده لتقوا تقوا ته دا تقوا ته نږدې خبره ده احسان ده ولا تنسوا الفضل بینکم مې روي فضل مهرباني خپل منس کې هغه احسان خپل منس کې مې روي طلاق خوراغه خاصنه جدائی په ډیره بے شرمه وشي د یو بل بیزتی وشي نو مې روي فضل هغه احسان مهرباني خپل منس کې هغه خپل ولی خپل منس کې هغه انساني مروت خپل منس کې او دارنګ بایبندی خپل منځ کې اسنه چې بیا جنگ شر شروع ان الله بشک الله بما پاسبانی تعملون شک تاسو کوي بصیرون لیدون کې ده حافظ علی الصلوات و الصلات الوسطى دا شپاړسم حکم محافظت د صلات محافظت الصلاه د نکاح طلاق خبره او د خزو د بچو خبري شروع دي اسنه د الله حق د نه حقوق الله هو اغا ادا کې خو حقوق حقوق العباد ادا کې حقوق الله در نه پاتې نشي نو حافظ علی الصلوات ساتنه کوي پټولو منځونو و صلات الوسط او خاص کر پاغه منځ منځني دا تاکید من غیر لفظه ده وقوم لله او درګه الله تا قانتین تابعدار تابعدار او درګه مطیعين یا قانتین من خاشعين عجیزی کوونکې یا قانتین په معنا د ساکتین په آرام ودرېږي حرکتونه مکوي بے ضرورت صلات وستا سره صلات وستا دا وستیت منزواله چې پکې راشي نو بده کې مختلف اقوالو چاوي دا هر منځ استاد دی ځکه دا هر مانځنه مخکې رسو منځ دی او چاوي حدیث کې راغلی فجر دی او چاوي عصر دی دا مختلف اقوال چې حدیث کې راغلي دي نو صلات وسطا داش خاص کر دا منځنی مازیګر یا د سار مونږ یا د هر مونږ پابند اوسه وقوموا لله قانتين دلته وګوره حافظ الصلوات د دینه اشارتن پنځه منځونه معلومي صلوات جمع ده کنه اقل د جمع سوی درې ٹھیک شو کنه او برم ته کې دیش خلب د صلوات دلته چې دینو په دوو نشي حمل کېده ولی ها په دوو نشي حمل کېده ولی صلوات راغلي دی کړه جمع ده کړه نو دا عقل درې شو اوس راشه د دینه بل وګوره والصلاه الوسطى بل سره صلات وسطا وسا شو کنه نو صلات وسا یو بل منظم شو نو د درې په صورت کې دا وصیت نه متحقق کیږي ولی یو طرف ته بده دوشي د وستانه بل طرف ته یو شي دا چې متحقق کیږي کوم صورت دی چې دا صلوات سشي سلور شي اقل درې دي کنه او نور زیاتم کې دی شي نو مو سلور دی ولی سلور دی وجدا دا چې وصیت پکې راغې نو د وصیت تصور ال کې دی شي چې دوا د خوا دوا دی خوښ او نور هغه مشتله او شاه صاحب حجت الله کې ویلي دي چې دا پنځه وخت ولې دي وجدا دا چې دا الله دا نعمتونه په انسان باندې نور انوار والا عملی کړي نو الله باندې ار وخت د دین نزول کیږي نو په کار چې ار وخت د په عبادت کې وي نو چې ار وخت عبادت کې نو بیا د دنیا غټول مسالې سکیږي معطل کیږي دی وجه نه پنځه وختونه ولا مقرر کړ او دا پنځه بیا د خصوصي نامات وخت دی وګوره د سار مونز ته د خوب پاسې دی گویا کې دوباره جون الله اتاک نو شکر وباس ماسپخین روزی دی وګټله دکانداری کاروبار دی کو روټه دی خوړنو بس اوس په شکر ادا کا او مازیګر ورځ په اختتام سر ته ورسېده او مازیګر او ماخام دا د شپې ابتدا ده شپه شروع شو نو شپه چې شروع شو نو د شپې ابتدا په مانځه نو بیا اخر کې په کار وا نو کې حرج راته نو لک سات بعد دا شفق نه بعد ماسخوتن مو کو ورنه ما سن مون چرته په کار اخر کې په کار د شپې په اختتام کې چې شپه په خیره ختم شوه نو د دې اول تر وړه د حرج لپاره بهرحال فین خیبتم کو چرتا سو الله یادوي کما علمکم لکه څنګه چې ته خودنه کړې ده ما داغه طریقې لم تکونو تعلمون چې مخکې پینه پوي ده څه مطلب بیا به اقامت الصلاه او د عذر په صورت کې بګي جهاد کې تګرا تک کې دیش والذین توفون منکم یذرون ازواجا ولسه حکم احسان د متوفا عنها زوجها یا وصیت للازواج وصیت للازواج کند خزو د پاره د خاوند د طرف نه وصیت والذین کسان یتوفون منکم چې مړ شي تاسو نو ضرور ازواج پری دی خزي وصیتن نو وصیت دیو کې ازواج خپل وی بیانو لمتان د فائدې ورکول ال حول یو کال پورې غیر اخراج بغیر د شړلو استلونه فین خرجنا که په خپل خوخه عدت نه بعد د کال نه مخکې مخکې وته نو فلا جنا علیکم نشته ده ګناه پتاسو تاسو اولیاء باندې فيما پاسه کې په حال چې دا خزي کوي فیان فسین په خپل ځانون مې مارو د شریعت مطابق او یک کال دلته سره تیروم بل ځای پلار کر زم یا باد کوم بس ټیک ده کوي دي او الله ولا عزیز زور ور او حکیم حکمت والا چا وی دا آیات منسوخو داغه وخت کې د کال وصیت چې کله خزي د پارسو میراث لانو کله چې د میراث آیاتونه رااله نو د خزي حصہ میراث کې مقرر شو نو زده کال د وصیت ضرورت پاتې نه شو خو زموږ حضرت سیبوي چې دا اصل کې دلتا دا وصیت دا میراث نمخ کې فرض او اوس حکم استحبابي پاتې شو استحبابي حکم دی خو وصیت نو مطلب سی ادا چې دا وصیتو کی میراث کی سشتا خو هغه بچو و غیره ته دا وصیتو کی چې زما دا خزا با زمانہ با سکه تاسو ساته بس دا وصیت خو سم کی دی چې خلک نه کیس الکه دا مور مېرانه یا خپل مور د خیال ساته نو دا وصیت شو نو په استحباب باندې حمل وللمطلقات متاع بالمعروف اتلسم اخیری حکم احسان د عام مطلقات سره عند الرخصت کله چې خزي رخصتول شي نو د عام تمام مطلقات سره خ احسان خ طریقې سره رخصت کې ځکه چې په طلاق سره جدای سره زړه غمجن شوی دی نو د تسلی د پاره په خه طریقه رخصتول غواړي وللمطلقات عام طلاق شو خو د پاره متاون یو جوړه جامه او فائدہ ورکول بالمعروف په خه طریقه دا مستحب دی خدا جوړه جامه مستحب دی حقا دا مناسب لایق د المتقین به متقین سوک چې الله نه یریږي ولی جدای خوراله په طلاق خو لیکن معاشره خو ندی خرابول په کار کنه چې د طلاق په جدای سره د معاشرم سره خراب کی نو د معاشره درستګی د پاره سوکړه دل جوې د پاره یو جوړه جامه ورک بس قولوا قولي هذا